کله چې یو زنانه د کور نه بهر وځي دی له به کار دی چې دا په پرده کې وځي مکمل پرده کې برکه یې اچولي او ساده برکه یې اچولي دویمه خبره ده چې دا به خوشبو نه لګوي کله چې زنانه د کور نه بهر وځي د سزارت لپاره د خوشبو استعمال دی نه کوي ځکه دې سره د خلکو توجه زنانه طرف ته راوړي او ورته ګوري بیا نو بدنظري کېږي نو خلک هم ګناه کې مبتلا شو او دا زنانه چې کوم عمل وکړو دا هم ګناه ده نو کور نه وتل د ضرورت لپاره دا په پرده کې پکار دي برقه اچول پکار دي او بیا چې کوم دی خوشبو او عطر دا نه وي لګول پکار چې کله زنانه کور نه بهر وځي